دښمنان موجود دي غټو غټو دښمنانو سره به موږ جنګ کوو او د امارت والا نه موږ زیات توقع چې دا خو مجاهدین دي مسلمانان دي دوی د خلافت لپاره جنګېدلي دي او خلافت خو اوس راغی نو که بعضې شبهه او شک ورسره وي دا شبهه او شک به یو څه وخته پورې وي دا به زایل شي بیا به بیعت وکړي یا داسې مشران به په جمهوري شکل باندې به ټول هغه کوي بیعت کوي نو موږ دوی نه دا تمه وه دا تمه دوی نه د موږ نه وه چې دا د بل چا په اختیار کې داسې دي چې دوی به د خلافت په مقابل کې دوی راوچتوي دا خبره خو بلکل غلطه ده چې څوک وايي چې د خلافت په ساحه کې ګنې تعلیمي ادارې سقوط شوې دي. دا یوه خبره به درته واضح کړم چې مخکې هم زموږ جهادي حرکتونه دا د امارت سره نظریه کې ډېر بدل و، ځکه زموږ نظریه مخکې نه وه، انشاءالله چې دا زما خبرې څوک هم اوري که نه، چې زموږ عالمي جهاد نظریه وه، د عالمي جهاد په وجه باندې الحمدلله موږ په دې مجاهدینو کې پېژندل کېدو چې موږ پاکستان او افغانستان دواړو کې الحمدلله جهاد مخکې نه اوس خو لا څه خوشحاله چې رښتیا سره وي الحمدلله نه چا سره دلته ظلم زیاتی شوی نه موږ خپله لیدلي موږ د دې د سیمې یو اوس خلافت مجاهدین سره خوشاله وي انشاءالله د خلافت غږ راډیو په دې خپرونه کې به د خلافت د مسؤلینو مجاهدینو او عوامو خلکو له خولې په حقایقو خبر شئ لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې کفري نړۍ او همدا راز د طاغوتي نظامونو او ورسره د دوی ګوډاګیانو د هرې ممکنې لارې نه هڅه او کوشش کړی دی چې د خلافت د اسلامي د مخلصو مجاهدینو او مبارزینو هغه هڅې هغه مبارزې هغه ناکامې ثابتې کړي چې دوی د خپلو وینو د تویولو د قربانیو په لړ کې کومې لاسته راوړنې لرلې دي د هغې یو بل رنګ وړاندې کړي نو دوی په دې برخه کې په هېڅ شي درېغه نه ده کړې دوی که د رسنیو له لارې دي که هغه د چاپي دي که تصویري دي او که غږیزې رسنۍ دي په بېلابېلو برخو کې هڅه کړې کوشش یې کړی دی او تل اوس هم په دې زیار کې دي چې په دې باندې سرمایه ګزاري کوي پروژې ورکوي چې د خلافت مجاهدین بدنام کړي په بېلابېلو نومونو باندې او دغه سپېڅلی صف چې دی دوی په بېلابېلو تهمتونو تورن کړي خو لله الحمد لمر په دوه ګوتو نه پټېږي د خلافت لمر چې په عراق او شام کې راښکاره شوی او د یو څرکونه یې نو دغه دی د خراسان تر غرونو را ورسېدل او ورځ تر بلې نو دغه نوراني څپې لا پسې غځېږي او د فتحو کاروان دی روان دی مخ په وړاندې ځي نو زه په همدغه لړ کې چې ځینې منفي تبلیغات او خبرې کېږي لګیا دي رسنۍ اوس هم په هغه تکراري خبرو شخوند وهي او تل تل یې کوشش دا دی چې دغه سپېڅلی صف بدنام کړي که دوی سره دغه صف نیکنام شي نو دا زموږ دپاره ښه نه ده دوی سره دې موږ همداسې بدنام ښه یو خو تاسې ته به هغه څه هغه حقایق روښانه کوو وخت په وخت چې دلته د خلافت په خاوره کې څه تېرېږي او دغه چې دغه مزدوري رسنۍ غربي رسنۍ او دغه طاغوتي او بتپالې رسنۍ د خلافت په خلاف څه وړاندوینې کوي، د خلافت په خلاف کومې پروژې د لاس لاندې لري او په کومو برخو باندې کار کوي، نو دا به په وخت په وخت روښانه کوو. ډېر کله داسې ویل کېږي چې خلافت عوامو سره ډېر بد چلند کوي، د دوی نه یې مالونه ضبط کړل، د دوی د دود، دستور او د کلتور او عنعناتو ښکاره خلاف کوي او په دوی باندې د دوی کورونه یې وتړل او دوی بې ګناه وژني دوی ووژل د دوی نه مالونه او څاروي واخیستل او همداراز تر دې چې ډېرې داسې خبرې چې زموږ په خوله نه راځي چې ان تر دې چې د ښځینو د پیغلو نجونو په کورونو باندې بیرغونه ودرېي او همداراز د کونډو په کورونو یو ډول بیرغ او د پیغلو په کورونو بل ډول بیرغونه بل رنګ بیرغونه دوی ودرېي او داسې خبرې چې هغه یې د یو مسلمان په خوله باندې هم د ډېر شرم او خجالت له امله نه شي راتلی، خو دوی په ډېرې سپین سترګۍ لګیا دي د یو قوم هغه ناموس تخریبوي. خو دا هر څه به روښانه کېږي. زه د پېښې سیمې ته راغلی یم، دلته ژوند ډېر په خوند روان دی، ټول عوام لګیا دي په خپلو کروندو کې، چا کولبې لګیا دي په کروندو کې کر کوي او څوک په ټکټرو لګیا دي همدا راز ماشومان لوی واړه ډېر خوشحاله دي د هر چا په مخ کې یو یو خندا ده یو یو مینه ده یو صمیمیت دی نو دوی سره به خبرې اترې کوو د دوی نه به پوښتو چې د خلافت په راتګ باندې دوی د څه احساس کوي مخکې ژوند څه ډول و اوس د ژوند رنګ څه ډول دی مخکې څه ډول احساس کوو اوس د څه شي فکر کوي او خلافت دوی ته څه ورکړل او څه یې ترېنه واخیستل دا به د دې عوامو له خولې تاسې واورئ چې حقیقت څه دی؟ هغه چې دغه مزدورې رسنۍ او د غربي او د کورنۍ او بهرنۍ دا بتپالې او غربپالې رسنۍ د خلافت په خلاف په واس کومې لګیا دي، خوله یې خلاصه کړې ده او بېلابېل تبلیغات کوي چې د هغوی هغه تبلیغات رښتوني دي او که نه، دلته چې څوک پراته دي په حقیقي معنا کې د دوی خبرې څه دي؟ نو په همدې برخو کې به ورسره خبرې اترې کوو. لومړی به دې ملګري نه وپوښتو، وروره که تاسې راته ووایئ چې تاسې د خلافت د راتګ نه وړاندې دلته ژوند څه ډول روان و او د خلافت په راتلو سره په عمومي توګه څه خپل ژوند کې څه تغییر محسوسوئ بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه یو تن د چین ولسوالۍ اوسېدونکی د خلافت د راتګ نه مخکې دلته حالات ډېر خراب وو د تنظیمي خلکو او همداسې د طاغوتي نظام لاندې ژوند و سودونه وو او همداسې ګاڼه پټي وو ولورونه ډېر زیات وو ظلمونه وو په یو چا به د چا سره دښمني وه د پیسو په بدل کې تقریبا نیشې نیشې تماشې روانې وي وروسته د هغې نه چې کله خلافت زموږ منطقې ته راغی نو شکر الحمد لله یو اسلامي څادر په دې منطقه باندې راخور شو او ټول کار و روزګار زموږ د اسلام د طریقې سره برابر دی او موږ ډېر خوشحاله یو چې خلافت راغلی دی دلته او الله د په وکا چې په دې ټول افغانستان او بیا په ټوله نړۍ باندې د خلافت څادر راخور شي. دلته چې کومه سیمه دغه غرنۍ سیمه ده دلته نو چرس او اپین او پوډر قاچاق دغه شیان کېدل مخکې چې هغه اسلامي تنظیمونو په په نوم چې کوم تنظیمونو دلته فعالیت لره هغې د دې ممانعت کوو یا نه یې کوو یا ولس د هغوی سره برخورد څنګه و نه نو هغوی خو د دې مانعت څه چې هغوی به خلک هڅول د دې ته چې کوکنارو بنګ وکري او هغوی به خپل د عشر په نامه باندې خپل کمیشن اخیسته او هغوی هیڅ کله دا خلک دې ته نه دي دغه کړي چې دا بند کاندې کوکنارو اپین بالکل هغوی خپل کمیسیونونه اخیستل په کې کمیسیون یې څه فکر کوه چې هغوی دې ته شرعي کوم دلیل لره که څنګه دا خو حرام دي مطلق حرام دي نو هغوی څنګه په دې کې اوشر اخیسته یا تاسو ځایي خلکو ته یې څه د شرعي دلایل وړاندې کول څه خبره یې کوله نه هېڅ شرعي دلایل یې نه دي وړاندې کړي خو بس دوی هڅه کوله چې دا منطقه چې د کوکنار او د اپین یو دغه یې خپل مرکز یې ځان ته وګرځوي او هغوی خپله فایده به په دې کې شخصي فایده یې دپاره کول مقصد د اسلام په دې کې کوم دغه نشته دی چې د شرعي طرفه نه دوی کوم وړاندیز کړی وي چې دا د شریعت تر لارې نه خلاص دي مخکې د خلکو دا کاروبار په همدې روان و اوس دا شیان خلافت بند کړل لله الحمد بلکه دا د الله تعالی په حکم بند شوي دي اوس د خلکو په اقتصادي ژوند کې تاسو خو څه تغیر نه محسوسوئ یا اقتصادي ژوند خو خراب شوی نه دی نه هیڅ تغیر موږ نه دی محسوس کړی شکر الحمدلله د هغې نه ښه روان دي شکر هماغه حلال فصل په خپل پټیو باندې کرو موږ او مخکې د دې نه چې موږ کوکنارو بنګ کرل نو هیچا هم دومره فایده نه ده ترلاسه کړې لکه حلال فصل کې چې هغه خپله فایده ترلاسه کوي او بله مسله دا ده چې دا دوی دغه رسنۍ لګیا دي چې دوی ماشومان وژني او ځوانان وژني او بېګناه یې رانیسي او حلالوي او دا کوي او هغه کوي په دغه برخه کې تاسو څه وایئ چې دلته داسې خپلسري موجوده ده د خلافت مجاهدین کولی شي چې یو څوک راونیسي او بېګناه بېخطا بې محکمې بې پوښتنې ویسي چېرته ویې وژني داسې مسایل شته دی نه داسې هغه خو نشته دی او نه شوي دي لکه زه یو ځای ته تللی وم نو دا خبرې ما هم اورېدې چې د خلافت کسان ماشومان او دوی سره ظلمونه کوي خو دلته بلکل تر اوسه پورې دا تقریبا پنځه پنځه میاشتې به کېږي چې دوی راغلي دي نو د دوی موږ هېڅ ظلم چا سره نه دی لیدلی د دې منطقې خلکو سره دلته خپل د امر بالمعروف او نهی عن المنکر څانګه ده څوک چې څه مشکل لري یا چې څوک چا سره څه ظلم وکړي نو ظلم خو اول شته نه ده خو بیا هم که چا څه خبره لانجه څه شی وي نو دغه امر بالمعروف امیر صاحب ته رجوع کوي او څه مشکل یې هغه ورته په ښه طریقه سره د اسلام په شریعت سره ان شاء الله چې هغوی ته دغه کوي. ستاسو ماشومان سبقونو پروګرام څنګه دی دلته مدارس فعال دي ماشومان سبقونو ته راځي نور په دغه برخه کې څه پرمختګ شوی؟ نو ولې نه دلته یو مدرسه جوړه شوې ده همدلته په دې هغه کې تقریبا درې څلور قاري صاحبان دي راځي او نو صحیح شریعت راوستای او اسلامي خلافت ته ان شاء الله به په ټوله نړۍ کې او ماشومان ښه ډېر راځي سبق ته سبق ته ان شاء الله ښه ډېر راځي او که تاسې راته ووایئ چې دلته یو تر ډېره چې دا په قومي حساب باندې ښه نه برېښي چې یو څوک د دغه خبره کوي چې دوی د په دغه ولسونو کې د شینوارو په قومونو کې په هغه کورونو باندې بیرغونه ودرې چې هغې کې پېغلې جینکۍ دي او په دغې برخه کې تاسې څه وایئ چې داسې کومه کړنه یا داسې یو تصور دلته په په رسنیو کې خو موجود دی هسې یو خیالي کیسې دي او افسانې دي په دې برخه کې ستاسې معلومات څه دي نو دا خو مونږ تر اوسه پورې دا عمل د چا نه دی لیدلی او نه مونږ د دې شاهدان یو انشاءالله چې هېڅوک به هم د دې داسې کس پر ونه وځي چې دوی داسې یو نازیبا حرکت وکړي چې د چا ځکه چې مونږ ټول مسلمانان یو شکر الحمدلله او زیاتره په دوی کې زیاتره څه چې په سلو کې اتیا فیصده پښتانه دي، نو پښتون چې ده هیڅکله به داسې کار ونه کړي او بیا به د شریعت او د اسلام په رڼا کې خو بالکل داسې کار نه ددې نه مخکې شوی دی او نه مونږ لیدلی دی او ان شاءالله چې داسې کار په دوی کې نشته دی نه کوي. یو بل افسانه او ډرامه جوړه ده چې یو دوی د خلافت مجاهدینو یو ماشوم څیرلی دی او هلته د څو لوڼو پسې یو ماشوم پیدا شو او داسې یو تراژیدي کیسه یې جوړه کړې ده د ځانه یو خیالي کیسه ده ان چې په سنا مجلس کې پې مسلم یار نه بلکه کفر یار هغې پې د مشرانو جرګې کې پې خبرې وکړلې چې دوی داسې دومره ظلم او وحشت کړی دی څوک کوټ یادوي او څوک پېښه یادوي څوک بندر یادوي خو چې هر ځای ته لاړ شي دا خبره دروغ ثابتېږي تاسو په دې کیسې په اړه څه وایئ بلکل دا هسې افواهات دي مونږ هم اورېدلي دي که کوټ ته لاړ شوی پېښه کې کړي دي که پېښې ته راشي وي نازیان کې کړي که نازیان ته لاړ شوي چې عدلخېلو کې کړي دي خو دا شی بلکل دلته نه دی شوی تاسو په ټوله کې د خلافت نه څنګه یاستئ؟ راضي یاستئ؟ خلافت نه ولې نه؟ شکر الحمدلله هلته شرعي نظام دی، مونږ تر راضي یو او الله د وکړه چې دوی کامیاب شي په خپلو دغو کې او ان شاء الله چې د دوی نظام همداسې وي تر مونږ څه چې هر مسلمان به تر راضي وي د شرعي نظام دی او د اسلام یوازینۍ هیله دغه ده مسلمانانو چې خلافت دی او الله دې دوی کامیاب کاندې او الله دې په ټوله نړۍ باندې د دوی نظام قایم کاندې. آمین. ژوند باندې خو تنګ نه یې خفه خو نه یې نه هیڅ نه نه خفه هیڅ څه نه چا نه خفه یو نه چا څه راته ویلي واوره د خلافت مجاهدینو خو تنګ کړي نه نه نه مړه هیڅ نه راته ویلي خپل کورک ډیری و خپل خرچ چلو خپل روزګار کړو غواړم دلته سبا کې بس خوشاله دي خوشاله خو خوشاله دي هغه نه خب سور کې بس خب خوشاله یو واوري مخکې نه اوس خلا څو خوشاله یو چرکتا سره وي کنه مخکې اوس ژوند ښه شوی ها زړه دې اطمیناني دی مطمئن دی ها صحیح بالکل ها بشکه او دا د خلافت پر اتک باندې دی ژوند ها اوس خب خب برفیر ځاني او خب کته پر تر اتګ بس خب زور از زور بس خپل خپل وطن کې دی رہی و ساز نه رتل جزن پس او تکن ولا داسې ولا غسه دا وایي چې د کورونو نه خلک وباسي او په کورونو بیرغونه ودرولي دي او دا یې کړي وغه یې کړي دا څه خبره ده؟ تاسې وینئ او د نصاب کور بیرغ په دغه جومات کې ولاړ دی او نور نصاب کور ستا نه دي چې صاحب بس خپل ژوند کړو. دا ټول دروغ دي. نو خود دروغ مونږ خلا کې اوریدلي او تاسو کې اوریدلي خبرې مونږ خلا کې نه بیرغ لیدلی په کلي لاندې او نه هیڅ شی لیدلی واورئ تاسو بې وخته خو څوک درځي نه ډوډۍ چې یا ډوډۍ راوباسي یا چای راوباسي داسې خبرې خو نشته ډوډۍ ګوره زما هر کې کور او خلا کې ما ته ډوډۍ چا څه ویلي او نه دلته موږ ته ورشه به روشي او کرارې به غله خورو د یو بل ورور سره غږېږو السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام تاسو دلته خلافت ظهور سره کوم تغییر محسوسوئ د خپله سیمه کې چې د خلافت نه وړاندې دغه سیمه که د دې سیمې ارزونه راته وکړي چې څه ډول معنوي لحاظ باندې څه ډول وه اوس یې څومره تغییر کړی الحمدلله بس ډېر ښه په مخ روانه ده ځکه چې ظلم زیاتی نشته چې کوم ځای کې شی پروت وي بس هغه سره څوک کار نه لري او شخصي بدۍ او کوم دغه چا سره اوس نشته په کې دی کې مخکې دا قاچاق به و او کوکنار و پینونه او چرس او بنګ او سود او ولور او څه شی او څه شی دا شیانو د خلکو ټول ژوند کاروبار په همدې روان اوس دا بند دی خلک خوشحاله دي که خفه دي الحمدلله ټول خوشحاله یو بس اقتصادي ژوند یې ښه شوی که خراب شوی الحمدلله ټول ښه شوي نور دا خبرې چې کېږي چې والا بېګناه ځورونې دي وژنې دي او ماشومان وژني دلته خو چې موږ ګورو ماشومانو لپاره مدرسې جوړې دي ماشومانو لپاره یو ځانګړي انتظامات روان دي ستاسو معلومات په دې اړه څه شی دی چې دا دا دا دا بېځایه وژنې او یا بېځایه بېګناه خلک راګېرول تهدیدول وهل ربړول دغه شته دی الحمدلله نه چا سره دلته ظلم زیاتی شوی نه موږ پخپله لیدلي موږ د دې سیمې یو نو که څوک غلط تبلیغات که هغه ته موږ دا دغه کړو کنه چې بس دا برنا کې پوش منزلس او ګړار ته حاجت نشته ها او که دا راته ووایي چې تاسو خپله مخکې چې دلته خلافت نه نور تنظیمونه وو د هغوی ستاسو سره برخورد څه ډول و اوس چې خلافت راغی الحمدلله نو تاسو اوس ژوند څنګه څومره تغییر کړی دی په هره برخه کې تغییر محسوسوئ الحمدلله ښه پنځه وخته جمع او ظلم زیاتی بس موږ سره نه دی خلافت هغې کړی او نه نه اوسه پورې تر دې نه خبر یو چې دا به ظلم زیاتی کا نو خلک غلط تبلیغات او دغه پورې کا چې دا یوه غیغزه کې ماشوم دا شو دلته دا دا شو خو موږ په خپله دو خلکو کې د خلافت کې موږ دا ظلم زیاتی نه لیدلی په خپل سر خو څوک د خلافت یو مجاهد خو په خپل سر چېرته بازار کې بدماشي نه کوي یا څوک خو په زوره نه راګېري یا چا نه خو مفت شی نه اخلي یا په زور باندې تاسې باندې ډوډۍ چای دا شیونه خو نه راوړي څوک نه نه نو نور تنظیمو هغه به وو هغه به پراته وو تله به د ولس او دېرو او دغو له به تله که نه پراته به وو پنځه او شپږ کسه به پراته وو نو خو دا چې تره ونه ګرځی دا نه د راګرځي نو بس خپله مخه درومي چې بس ته یو دوه زیاتې ورته وکړم بس سر ټیټی او غږ غږ نه کا په دې باندې د غربي ښکېلاک او زبېښاک او همدا راز د طاغوتي نظامونو او ورسره د ځايي مرتدینو ګډ لښکر ماتې خوړلې او وابس شوي دي، خو ځايي خلکو ته سخت زیانونه رسېدلي دي او دغه زیانونه ټول د همدغه طاغوتي مرتدې ادارې له لورې ورته رسېدلي دي. عوامو سره غږېږو، دلته یو ملګری زما خوا ته ولاړ دی. ورور تاسو د خپل زیانونو کیسې راته وکړئ چې څنګه څه مشکلات در باندې تېر شو دلته څه موږ باندې دغه مشکلات تېر شو چې کله بس کوه راوخته او بعد ډزې شروع شو کورونه لګېده موږ مجبور شو د کورونه ووتو کورونه ووتو څوک په مالونه په څوک پټو کې خوشې پاتې او څوک کوی هم دا کورونه ایستل او کورنۍ راوشته اولین زما کور ولګېد او بس لړه تر وخته ولا چې مونږ بیا به دې دروازه وخو دې کوڅه مانی ووتو دو خو چې مونږ کورنه نه ولو مونږ دا تشه نو خو دا ګوره لانی وګوره دا مخامخ وګوره زما غینا غپل او څنګ ته پناه ده پټی ته هغه وګوره دې دننه کور ته نه وتم کوټې ټولې لویدلی ها دا هم دوی په اوانونو په دوی په وسلو لګي په دې لوی توپ غني دغه نه راوښته د کین بس حافظ غونډاره دی راول یو غونډاره دی بروي وښته او روي وښته تاسو لګه مجاهدین چې کیو یو ځای نه دی لګیدلی ټول زموږ کورونه ولګېدل ټول کورونه یې درته ویشتل مجاهدین خو کورونو کې نه وه خو به لرې وه دوی همدا کورونه ویشتل هغو پته نه لګېده هغه تلي وو اول خط له تلي کوز خوله په خوله پراته وو دا کلی د دو دا د دو او وروي وشته زموږ کورونه نور هلته به څاروي مړی عوام هم شهیدان دي څاروي مړه دي د اتلس اوولس کسه زموږ په اوله ورځ باندې عوام ولګېده او دوی په ډزو کې ولګېدل او نارنجه کې راوشتو او دا کلي راولګېد دا کوز شین بوټی چې ښکاري او ورور عوام ولګېد او جنازې هم په ور وړي